چې په دې کې الله جل جلاله محبت او عشق ځای ونیسي او د سید المحبوبین رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم محبت او عشق پکې ځای ونیسي او د انسان الله راضي شي او د خپل رضا په عوض کې ورته جنت ورکي او د جهنم نه محفوظ کی د دې لپاره علما او شریعت مختلف تدابیر بیانوي په دې کې یو تدبیر د توبې ده نن ان شاء الله په دې مجلس کې په توبه باندې بحث کوو د توبې حقیقت څه دی او موږ عام خلک په یو غلط فهمي کې پریوتی یو یو شی توبه نه ده او موږ ورته توبه وایو د توبې حقیقت دا نه ده چې یو سړی خالی وایي استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه د دې ویرت کوا بس دا توبه ده دا شرعن توبه نه ده په شریعت کې دې ته توبه نه ویل کیږي نو دا د توبې حقیقت او که څوک استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه ته توبه وای دا په غلط فهمي کې پروت غریب جزاکم د توبې حقیقت څه شي ده توبه څه شي ته وایي توبه د انسان په دې زړه کې یو ګرمایش ده یو حرارت ده یو سوزش ته سوزېدل دي چې د هغې نه علما د تصوف علما د شریعت تعبیر په حسرت او په ندامت باندې کوي او توبه عبارت دین ده چې په کومه ګناه کې مبتلا یې هغه ګناه بالفعل پرېږدي دریم دا چې په دې زړه کې به مضبوط عزم مصمم کې مضبوطه اراده بدی چې دینه بعد به چیرته بیا هم دا ګناه نکوم دا له توبه حقیقت ده توبه کې درې خبرې دي یو به په تیر ګناهونو باندې تا ته حسرت وي ندامت وي پښمانه به نادم به شرمېږي به الله جل جلاله نه او بل پیله د توبې په وخت کې به ګناه پرېږدي او دریم دا چې په استقبال پر راتلونکي وخت کې به مضبوطه اراده چې بیا به زه ګناه نه کوم دا د توبې حقیقت ده دا درې شرطونه په ځای شي بیا دغه انسان تائب ده شرعن الله جل و توبه معاف کوي تفصیل درته کوم امام غزالی رحمه الله هغه زمونږ د پوهې لپاره یو ډیر عجیبه غونډه هغه تحقیق کوي یو عجیبه بیان کوي هغه وایي دغه دنیا چې موږ تاسو کې موجود یو نو د انسان سره دوه شی لګېدلې دي یو خیر او بل شر چې د خیر نه تعبیر په تقوا باندې کیږي او د شر نه تعبیر په فسق او په فجور باندې کیږي خدای دې موږ تاسو محفوظ کړي د تقوا لپاره هم دواعي او اسباب سته او د فسق او د فجور د لپاره هم دواعي او اسباب شته په دې دنیا کې د شي اسباب موجود دي د شي زونه موجود دي چې هغه موږ ته د دعوت راکړي موږ په دې باندې باعث کی چې موږ تقوا غوړه کو او متقیان بندگان دي الله جل جلاله وګرځي او د شي اسباب دواعي هم موجود دي چې هغه موږ ته د ګناهونو طرف ته ترغیب راکړي د الله جل جلاله او د هغه د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مخالفت کې مواقع کوي اوس د مسلمان د اسلام او د یو مؤمن د ایمان ایمانی او اسلامی فریضه ده ده چې هغه د دې خبرې کوشش وکړي چې دواعی د تقوا او ته غلبه حاصل شي او دواعی د فسق او د فجور هغه مغلوب شي دا د ایمان او زمونږ د اسلام هغه ذمہواری او فریضه لري او مسلمان او د مؤمن چې هغه به کوشش ته دی کوي چې د واعد تقوا دا غالب شي اسباب د تقوا همیشه لپاره غالب شي او د شر د فسق او د فجور دواعی او اسباب مغلوب شي هغه د تقوا د دواعی په مقابل کې سر چرته هم اوچت نه کی هغه د تقوا په تور باندې ذبح کی هغه د الله جل جلاله او د هغه د خوري پیغمبر د محبت په تور باندې ذبح کی چې چرته هم هغه بیا سر اوچت امام غزالی رحمه الله ای د چتی فایا عالم تیر شوی نه دا غیر کله کتاب د احیاء العلوم عرب وای بیع اللحیه واشتري الاحياء اذا جرى خرسك او يحيى العلوم واخله اوس ګیره څوک نه خرڅې کن خدا مله کده د انسان ګیره څومره خپل او زینت ته او انسان خور باندې ښکاریږي دا شان په یو طالب مولا سره علوم خامخا باید موجودي بار تقدیر دا نه وخت کېږي خو تم کم دوست دی خو لیکن احیاء علوم بهترین کتاب حضرت واجبہ غو تحقیق کوي هغه وایي چې دا انسان مثال دا په دې دنیا کې د خیر او شر سره لکه د سرو زرو دسې ده سونه نه سونه سره زر ته چې دا سرو زرو د کان سره زر راواخلې نو دا هغه سره کوټه سیزم لګېدلې بی قیمت سیز بیکار سیز او سر زر هم وي اوس د دې سرو زرو د صفا کولو لپاره چې دا قیمتي شي او دا کوټه سیز ورنلر شي طریقه دا چې دا په اور کې اوس وځول شي پس کې په اور کې اوس وځول شي سمجھ کړه خبره کله چې په اور کې اوس وځي نو د اور په سوځیدلو سره د غسروزو نه کوټه شیان پریوزي لري شي ورنه او صفا ستر قیمتي زیر سر زر پلاس باندې راشي په وونه سپاکي کپل کو لرګي ور سره واخلي پیغي ټکې دی په ځای سي برابر کې نور به خراب شي دا به خامہ خا پور باندې سوځي او چې کله پور باندې وسوځي نو صفا ستر هغه سونه راوځي دا شانت مثال د انسان هم ده د انسان د نیکی د انسان د شر مثال هم دا شانت ده چې انسان سره نیکی هم لګېدلې ده او شر هم لګېدلې ده اوس د دې شر د لري کېدو د پاره دوه وره دي دوه قسمه اور ده یو اور د جهنم ده چې یو مسلمان په دنیا کې توبه ونه باسي د ګناهونو نه ځان خلاص نکي او آخرت ته د ګناهونو سره لاړ شي او په آخرت کې الله جل جلاله ورته مغفرت هم ونکي او څوک شفاعت هم ونکي نو دغه انسان چې الله جل جلاله په جهنم کې اچي نو په جهنم کې د مسلمان اچول خالد سوځیدلو د پاره نه چې خدای سوځي مقصد یې الله جل جلاله د انسان تزکیه د صفائی ده چې دا کوټه سیزونه د ګناهونو په جهنم کې ورنه پاتې شي دغه اور باندې اوس وځيږي او دا به صفا ستر صفا ایمان صفا اعمال صالحه سره به خدای په واپس جنت ته بوځي نو په جهنم کې دا سوځول دا د مؤمن لپاره اگر که سوځول هم دي خو لیکن ورسره ورسره الله صفائی هم کوي تزکیه هم کوي مردار خوري جنت ته نه لګي صفا ستره جنت ته لګي او دا کافر سو دیدل هغه به تور عذاب دي هغه به ابد الابد په جهنم کې سوځيږي هل نجازي للكفور الله تعالی فرمایي مونږ جزاء په جهنم باندې سواره کافرانو بل چاته نه ورکو نو مسلمان الله چې په جهنم کې اچین دا مسلمان پایده د صفا کوي تزکیه کوي او دوم حرارت او تفش او صدیدل د حسرت او د ندامت چې د انسان په دې زړه کې د حسرت او د ندامت او د پښمنتیا او د شرم اورو لګيږي چې ما خو د الله جل جلاله مخالفت کړی ده د خپل خالق مخالفت مې کړی ده او د الله د خپل محبوب سید المحبوبین صلی الله علیه وسلم د سنت مخالفت مې کړی د پخلو باندې اور ولګي هغه اور لګیدل سره بیا د توبه وباسي د انسان د تزکیه لپاره څو قسمه سوځېدل دي لا یو په آخرت کې دي او ډېر مشکل دی خدای دې ونه وساتي یقیني مشکل دی نو الله تعالی په دنیا کې یو اسانه طریقه د توبې راوستلې ده قران او سنت شریعت مونږ ته توبه اسانه طریقه راوستلې ده او توبه ستوي حدیث مبارک ته سید المحبوبین صلی الله علیه وسلم انما التوبه الندامه توبه ندامت ده پښمانتیا ده حسرت او افسوس ده حدیث مبارک ته رسول الله مبارک کړه او فرمای وکړه چې شیطان لعین حضرت آدم علی السلام ته سجده ونکړه نو الله تعالی د شیطان اوختل چې ما ته په اولاد آدم باندې تصرف راکړ کنټرول ما ته ور باندې راک الله جل جلاله شیطان لعین ته د انسان په دې بدن باندې تصرف ورک کنټرول ورک شیطان زمونږ په بدن کې د شیزیل کې په دې رګورو کې چې وینې دي حضرت آدم علی السلام علی ای الله یا رب العالمین دا خو به زما اولاد ټول تباہ کی زما اولاد خو به ټول هغه مستحق د جهنم وګرځي او تا دومره زیات تصرف ور باندې ورک زما اولاد ته پېښ کړه تعالی علم نه زما دشمن ده زما اولاد دشمن ده الله جل جلاله ورته ویل اے ادم ته خفکیګه ما زبستا بی اولاد ته یو داسې عظیم شان نعمت ورکم چې د شیطان خواري به ټول په وبو باندې لاهو کی ادم علی السلام ته الله ازما اولاد ته ته کوم هغه نعمت ورکې چې د شیطان ټول خواري او کوشش په هغه اوبو باندې لا هوسي زه به ته نعمت ته توبه ورکم کله چې په اخلاص سره عشق سره افسوس او ندامت سره ستا اولاد ما ته توبه وباسي زه به له ګناه نه داسې پاک کړم لکه ماشوم چې د مور نه پیدا شي توبه الندام اوس دا توبه برازي څنګه چې انسان کې توبه او د حسرت او د ندامت کیفیت پیدا شي دې لپاره ضرورت علم ده چې انسان ته دا پته ولګي چې دا پلانې پلانې پلانې ګناه ده او د دې ګناهونو په عوض کې به ماته الله پلانې پلانې سزا راکړي مثال په تور حضرت فرمای امام غزالی رحمه الله یو سړی را زهر اوسکل خو زهر ته زهر نه وای د زهر علاج کی زهر بولی نه ځان لپاره قاتل او موزر بولی نه یو سړی زهر زهر بولی او چې بیا اوس کی نبی اړیر په تیزی سره د خپل ځان د علاج اهتمام کوي ته کوموزی دی بولی مهلکی بولی دا شانته ګناه هم ده چې تا ته د ګناه علم وي نو ته به مزیر بولی مخامخ ځان ونه بچ کې که زه نو وسو ته په وباس نو دا کله راځي کله چې موږ ته د ګناهونو پته ولګي چې دام ګناه ده دام ګناه ده دا او ټول موږ ته پته ولګي خو ګوري دا واوري رسمي علم لفظي علم نه د علم د ګناهونو چې د هغه علم په ذریعه سره په انسان کې فکر اخرت پیدا شي په دنیا کې د عبادت غالب شي ګناهونه سره نه وي کوي توبه ور باندې وبس رسمي علم نه خل لفظي علم چې بس لفظي علم یو کړنو عالم هغه توایي چې هغه په زندګۍ کې د آخرت فکر غالب وي د علم چې خوف خدا ورته پیدا شي الله ویره ورته پیدا شي خوف خدا او دریم داسې علم چې د هغه په ذریعه سره د ګناهونو د لذت په ځای باندې ګناهونو نفرت ورته پیدا شي او دا درې خبرې چې یو ځای شي بیا په انسان کې خشیت راسي ویر راسي او خشیت من الله خشیت الهی دا د صحیح علم علامت ده چې کوم عالم کې خشیت نه وي فکر آخرت غالب نه وي خوف خدای نه وي او د ګناهونو نفرت نه وي د دې عالم نه جاهل بهتر ده دی عالم ته په استدلال اسلام کې عالم ویل ګناه ده ځکه دروغ دی عالم ته نه تورته عالم وایي مولانا روم فرمایي هغه وایي بان جملها علوم کې نستوئین به دا ټول علوم چې دغه دی دغه دی د دې پته بلګي کې من کې يم در یو می دي پته ولته په قیامت کې لګي څه شي د علم تا چې څومره فکر آخرت پیدا کړی دی د علم تا چې څومره خوف خدا پیدا کړی دی په دې علم کې علم پتا کې څومره د ګناهونو نفرت او د عبادت شوق پیدا کړی دې ته علم وایي او چې علم راشي صحیح علم نو د هغه نه بعد بیا انسان کې ندامت راشي پښمانتیا راشي پټولو مخکینو ګناهونو باندې پښمان ټول مخکینو ګناهونو توبه وباسي او د هغه نه بعد بیا دوه خبرې دي یو دا چې ګناه به پرېږدي دي بازار کې رواني تسبیح پلاس کې او بد نظری کوي او بیا استغفر الله استغفر الله دغه استغفار په تعالی نه سوای روان بازار کې کې بد نظری پر دوی خزو ته ګوري دغه استغفار چې ته کې دا په تعالی نه سوای نو هغه ګناه به پرېګدي او استقبال راتون کې زمانہ کې به مضبوطه اراده کوي چې بیا به ګناه نکو د خدای مخالفت په نکو د رسول الله مبارک مخالفت په نکو توبه دا شرایط توبې سول درې خو توبه یو په حقوق الله کې ده او بل په حقوق العباد کې ده په حقوق الله کې تا توبه ایستله بعض هغه حقوق الله دي چې د هغو جبیره په دنیا کې ممکنه ده لمنځونه د نه قضا شوي دي روزې د نه قضا شوي دي دا و قضا راوړ په توبه هم سره وباس هغه خالي په توبه نه معاف کیږي خپل ځان پوکړي د ټول منځونه قضا کړي روزې قضا کړي دلته توبه توبه کوي تر څو ذکر هغه قضا ممکن ده نو دا هغه به قضا راوړي ور سره به توبه هم او باسه ځکه ګناه لري کړي خپل ټیم کې نه کړي یو دا باندې د شی عبادت چې دا هغه کفاره در باندې لازمه و او کفاره ور زکات نه ورکړي زکات حساب بعضې د شی عبادات کې حقوق الله دي چې د هغو نه قضا سره نه کفاره د هغو لپاره مضبوط عزم مستمم سره دی الله حضور کې ښه حجه سره ښه تواضع سره د الله په حضور کې استغفار او توبه وباسه او د الله د رحمت نه امید مکه کې خدای به خامخ توبه قبلې او بل توبه په حقوق العباد کې درې شرطونه اغاري څلورم شرط دا ده چې دا چا مال دی وهلې ده هغه خپل مالک ته ورسوه خپل مالک ته ورسوه که مالک نو دا هغه وارثانو ته ورسوه که وارثان نو خپلوان سوک نو بیا د عمر روپی را واخله غریبانان مسکینانو ته وکړه ثواب یې هغه مالک ته ورسیږي او ذمہ به دې تاسو شي تاریخ خو کې چاته په څه باندې سره رسول یو تکلیف ته رسول یو مثال چې هغه غیبت کړو چې غیبت کړی هغه ته ورته ما ته معافي وکړي غیبت حق العام د خدای نه معاف کړي هغه ته ما ته معافي وکړي خدا واوري دي کله غونې تحقیق ته که چیرته هغه سړی په تا خبر وو چې دې زما غیبت کړی ده بیا د صراحتا او قولا معافي ونغواړي چې ما تا ول غیبت کړی معافي راته هغه در باندې خبر نه وو بیا هغه طریقه رااله چې هغه طلب د مغفرت خدای په دربار کې ورته وکړ طلب ده مغفرت او کزان ته هم کو هغه ته هم کو بس پیغه سره خدای پاک دا ګناه معاف کړي خدای دې حضرت عربي رحم الله په قبر ډېر رحمتونه نازل کړي چې موږ ته خبره اسانه کړي دغه څه څه ته راغلی هغه پتا خبر نه تا سره به محبت او تا او ته ما تا غیبت کړی هغه به څومره خپه شوی مقصد یې پوه شو طالبان نو دا حق العبد په جانب کې توبه ده تاسو په طریقه باندې پوه شو دا د تنویر مولا فرمایي څوک دا شان ته توبه وباسي په سکندونو سکندونو کې به دا ولي ولا وګرځي الطائب من ذنب کمن لا ذنب له څوک د ګنا نه توبه وباسي دا به سره کړ سره چې ګنا کړی نه یو محدث تیر شوی ده حضرت زازان رحمه الله د سندري ویلي او خلکو نه راتاو دي ډېر ښکلی ښایسته اواز الله جل جلاله ورکړی او سندري ویل کسان ورته ودا صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا پیغمبر مبارک سید المحبوبین صلی الله علیه وسلم هغه صحابي عبد الله بن مسعود هغه حضرت زازان پمند مند را پاتې د عبد الله بن مسعود په فو کې پریوته ما توبه چل راوخه هغه ورته توبه وکړه عبد الله بن مسعود هم زاري پچو چغو او دا زازان هم زاري چا د عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ پښتنه وکړه که زادان دغه خو ګناه کړې ته ولې زاړې زه دې الله شان ته دې الله عظمت ته دې الله شان ته حیران یم یو سکند مخکې توبې نه دا ګناګار او مغضوب وو دا دې الله له قهر هغه دته متوجي و یو قسم او یو سکند بعد چې توبه یې ویستله حبیب الله طيب کان حبیب الله دا دې الله دوست دې الله ولی سره نو توبه ډېر عظیم شان عبادت ډېر لوی عبادت او د توبې دروازه همیشه لپاره کلاو ده تر څو پرې سړی هغه نزه حالت نه راغلی همیشه توبې دروازه کلاو ده موږ د خلک توبه ولې نه باسو د خلک توبه ولې نه باسي د ګناهونو یو جو خمار ته بیان کړ چې علم ورسره نه وي دا پته نه وټرګي چې دا ګناه ده او ګناه نه ده دا غټ غټ ګناهونو پته وي او د نورو ګناهونو ورته پته نه وي علم نه ورسره نو د علم د وجه نه د عدم علمي د وجه نه بیا د ګناه پته لګي دا ګناه نه که غیر ګناه ده ته توبه نه وکړي اوس کوم دا چې ته معلومو چې دا ګناهونه دي الله دې د امت په علما باندې رحمتونه نازل کړي هغه کتابونه لیکلي دي یو کتاب ده غالبا علامه ابن حجر لیکلی دی خدای مې د غاړې نه بندوي الزواجر عن اقتراف الكبائر بهترین کتاب ما سره ستاسو دومره دومره یو جلد کې دومره هغه ټول ګناهونه حساب کړي الزواجر نوم د مشهور په زواجر باندې نور علماء هم کتابونه لیکلي خدا ډېر جامع کتاب الزواجر عن اختلاف الكبائر او بل زمونږ حکیم علمت حضرت ثانوی د مولا پردو کې یو کتاب لیکلی دی جزاء الاعمال جزاء الاعمال کې دی پښتو تم ترجمه شوی بهترین کتاب دی ډېر زیات عجیب عجیب کتاب دی هغه کې دا ټول ګناهونه حساب کړي جزاء الاعمال نوم دا کتابونه سره مطالعه کوي ګوري دا د ګناه پته سړی ته ولګي بیا خود به خود سړی په ګناه باندې توبه وباسي دوم په ګناه توبه ځکه دا خلک نه وباسي هغه وجه دی چې دا ګناه مونږ ته هلکه ښکارېږي وړوکې ښکاري ګناه خو بولو چې ګناه ده خو لیکن وړو کې را لختاري نو فلهذا هغه دی وجنه چې موږ ته وړو کې ښکاري نو باعث هغه په دغه باندې نه وي په توبه باندې او ګناه ولې سړی ته وړو کې ښکاري لري پر دوه سبب دوه سبب یو سبب دی چې علم نه ور سره د ګناه چې په دې ګناه باندې کومه سزا خدای مقرره کړې کوم عذاب الله مقرر کړی دی د دې وجه نه دا ګناه ورته هلکه ښکارېږي ځکه دغه سزا او د عذاب پته نه لګېږي د دې لپاره طریقه دا ده چې هغه آیات مبارکه د قرآن پاک او هغه حدیث مبارکه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې هغه د ګناهونو بیان پکې شوی دی دا هو مطالعه دا هو قتل خاص کړه حضرت تنویر رحم الله بهشتي چې ورکه پری باندې هغه خو باس کړی او بل دا ګناه سه ته ځکه هلکه ښکاریږي چې د ګناه کولو عادت جوړ شوی ته ډېر ستره ګناوي هم خو د عادت ګرځېدلې وي نو سره په ځلو کې دا راځي هم نه چې دا ګناه ده اوس د دې علاج څه ده کې یو چا ګناه عادت وي علاج یې څه ده حضرت تنویر املا فرمایي په د هر اختیاري ضد سي اختیاري یو څوک چې ګناه کوي په اختیاري کې کې بلا اختیار کوي په اختیاري کې دا د ګناه ضد چې نه ګناه کول دي دا هم په اختیار باندې خو چون کې عادت جوړ شوی نه دي لپاره طریقه ده حضرت فرمایي رحمه الله وی یو هفته کم از کم او ګناه پرې ده په تور مثال موږ که ټول د دې وخت مسلمانان که خواص دي او که عوام دي ټول په ګناه کې مبتلا دي چې غیبت ان شاء الله کوم کوه په غیبت هم یو باس کو یو نه بلکې ډیر باسونه کو خدای کوي کدا کال نو بل کال ته کو نو غیبت یو ګناه ده اوس غیبت په خپل کولم ګناه ده او د غیبت اوریدلم ګناه ده او دی غیبت ته مسړی څنګه بچی دا خو سعادت ته ټول خلک یو سړی باندې تفوس وک په دا غیبت ته زنا نه سخت یو علمي نقطه دا وایو دی د دکان کې زنا ستو وي ما ته علم ولسه دا غیبت د حدیث مواقع ته پیغمبر علی السلام د چې دا اشد من الزنا ده الان کې د زنا په باب باندې هغه حد مقرر ده یا رجم ده یا سل دوری دي او دا هغه نه اشد ده او الله جل جلاله څه نه دوری مقرر کړی دي په غیبت کون کې باندې او نه چې کوم ده رجم مقرر کړی ده الان کې دا هغه اشد ده نو ما ته دا خو الله حکم ده کنه دا الله په احکام کې فلسفه نه لټه ځکه تا ته څوک وایي چې ستا دا فضل دلته خدای جوړ کړی ولې په دې سود کې نه جوړول اوس په دې سود کې اعتراض کوي دا شان د پاکام او شریعت کې خپل عقل مزغلوي خو چې هغه وخت ما یو کتاب مطالعه کړی هغه وجه لیکلی و هغه وجه دا و چې چونکې دا غیبت عام خلک کې مبتلا دي که په دې باندې حد وی یا د رجم او یا د دورو نو ډیر شیخان او بزرګان هم لین ته ولاړ او ته هم دوري ورکول سمج کې ناراضي دا دی الله هغه د مخلوق سره د ستاره شان ده الله تعالی له مخلوق ګناهونه مستور کړی دي ډېر خلک به ویلاړ قاضي په حضور کې به ولا دوري ورکول غټ غټ علماء به غټ غټ شيوخ الله تعالی ستاسو فوشي کړي نه ځکه دا حکم نه مقرر کړي بار تکتیر نو غیبت یو ګناه چې ټول خلک پکې مبتلا دي اوس یو یو طالب یو مسلمان مؤمن کوشش وکړي زه غیبت نکو یو هفته دي ځان کنټرول کی غیبت نه کوي او دې غیبت اوري د یو هفته نه بعد ان شاء الله العزیز دې دې وګوري چې په خپل به غیبت نه کوي او د بل چا غیبت به نه اوروي بلکې دومره بد اثر به ور باندې کې چا غیبت ورته کولو د مخ کې لکه د په سر باندې سو غر کې دا بزرګانو خبرې دا اسی خامخا مصداق موجود نو موږ توبه ولې نه بس موږ ته سزا توبه توبه ځکه نه وباسو چې ګناه موږ ته هلکه ښکاري علم هم دی هغه سزا او جزا باندې سمج کړه خبر او یا هغه زمونږ څه جوړ شوی عادت او طریقه ادا د علاج دریم مونږه ولې د ګناه نه توبه نه وباسو او جدای چې سړی ګناه وکي دا خو ورته پته چې ډېر عظیم الشان غټ ګناه مې وکړل نو دی وای خدا دومره ډیر ګناهونه مې کړی چې په توبه به معاف هم شو که به معاف نشي اسی وخت مزه ضایع کوو په توبه باندې دی غلط فهمي کې پریوزي او دا غلط فهمي کې ولې پریوزي او جداوی چې دا انسان دی الله جل جلاله معافي د بنده په معافي باندې ورقیاس کوي چې د یو بنده په قانون کې تلوي جرم وکي هغه دینه معاف کوي صحیح ده لوی جرم وکي د یو بنده هغه تا معاف نه کوي او کته د یو بنده په هر وړو کې خبره باندې مخالفت کوي وې مړه پرون مې معاف کړې زه چلو نه دې معاف کوم ته نه سیده کېږي بنده معافي نه ولکې کې ډېر ګناهونه وکړي وجه سي وجه دای چې ته د یو بنده په مقابل کې لوی جرم وکړي نو هغه زړه تا ته د ډېر غیظ او د غصې او د قهر نه ډک وي ناغه خپل زړه تا تا په نه معافي کولو باندې ټنډه کوي او سړی سړی ځکه معافي نه درته کوي یو معافي نه کومه کې چې سورې وګرځي صحیح ده او یا تا مې شداغي مخالفت کوي په نه خبره باندې هغه مخالفت کوي هغه تا ته معافي نه کوي ولی ځکه تا ته غوسه راغلې ده هر وړو کې خبر کې مخالفت کوي هغه تا نه معاف کوي معافي نه درته کوي ولی هغه خپل زړه ټنډه کوي په دې باندې سړی او بل دا هغه انسان دا هغه وای چې خامخا په دې باندې زما څه یو خبره لپاسه وي هغه چې زه ولا معافي او الله جل جلاله هغه دینه مبارک منصح ده هغه وای چې ما طرف ته راځه ففر الى الله الله طرف ته پمنډه منډه راځه الله جل جلاله دینه منزه ده نو ځکه باندې غلط فهمي کې سړی ورويږي چې ما غټه ګناه کړې الله به رانه ونه بخي په توبه باندې یا مې ډېر ګناهونه کړې الله به رانه ونه بخي په توبه باندې نه الله یې معاف کوي تاسو پوه کړئ د کفر نه سخت ګناه د شرک نه سخت ګناه نشته ان الشرک لظلم عظیم او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې الله جل جلاله پیغمبر ک د مکی مک... د مکی مکرمه قریش اکثر مشرکان کافران څومره لوی ګناه او نور ګناهونه هم ډیر کړیو او چې کله په اخلاص سره توبه ویستله ایمان راوړل او د پیغمبر علی السلام په غلامی کې ځان واچو دا غونه دا غونه د شخصیت جوړ سل په شان د سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی په شان سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی په شان نور هغه جلیل قدر صحابه کرام چې قران عظیم شان هم دا و په صفاتونو باندې ډک نو توبه خامخ الله معاف کوي څه اول یو سړی توبه ولې نه وباسي ا توبه ځکه نه باسي مړه چې ما خو اوس توبه وېستله څه مې وېستله توبه نو احتمال د دې څه چې دا ګناه بیا وکم احتمال د دې څه چې دا ګناه بیا وکم چلو چې بیا له ټولو ګناهونو توبه وباسم او احتمال له ګناه نه بیا به توبه وباسم عجیب صاحبه ځواني خودیم 13 سال پرې مستی مستی کی وای بډاواله کې به توبه وباسم په بډاواله کې خدای بیماریان نه ته لګیدل حسد درته لګیدل نه پرې به مکه درته لګیدل نه او طول العمل اوجدو اوجدو امیدونه دي حرسونه دي غسر بیا څه چل کی نو به توبه په قیامت کې وباسي ځکه دنیا خو یو وخت هم ستاره ګنا نه خالی نو ولې دا دا وایي دا غلط پامي کې ځکه پرويزي دا وایي چې یو سړی توبه وباسي نو د توبې شان دار چې دا غیر بعد به نه ګناه کوي نه به احتمال لري د ګناي نه نه دغه سینه تا توبه ویستله د شرایطو پوره توبه دې ویستله شرایط سره پورا نو مخکې ګناهونه خدای دې ته معاف کړ په بعد کې بیا که ګناه د نو څه خدای نه خواسته بیا توبه وباسه حتی حدیث مبارک ته پیغمبر اسلام کې راځي چې یو سړی او یا ځله د ورځې ګناه کوي او او یا ځله د هغې ګناهونو توبه وباسي بیا د خدای د رحمت نه امید نه کینې خدای به خامخا ورته مغفرت کوي خامخا باندې تلاوت ته مخکې پیغمبر اسلام مبارک حدیث سید المحبوبین صلی الله علیه وسلم هغه سوای او ای که یو انسان دومره ګناه کړي چې ټول زمکه مخ د د ګناهونو نه ډکې بیا مالا جزو په حضور کې اجز او تواضع انکسار ښکار کې الله الله تعالی ورته رحمت متوجه کوي او توبه قبل د مکه مکرمه مشرکانو پیغمبر علی السلام ته وویل موږ به ایمان راوړو خو موږ دومره غټ غټ ګناهونه کړی دي دومره ډیر ګناهونه هم کړی دي چې خدای پاک به راته معاف هم نکړي دا تهمت هم خلک را باندې ولګي چې د پلارو نه کدینی پرې خودل او التبه په قیامت کې خدای عذاب هم په جهنم باندې راکړي الله جل جلاله آیاتونه را نازل کړ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک باندې قل يا عباد الذين څنګه اے زما بندګانو چې تاسو اسراف کړي په خپل ځانو باندې لا تقنطوا من رحمت الله تعالی د رحمت نه امید مکیږي ان الله غفور رحیم الله تعالی بكون کې مهربان ٹھیک شو نو ګنا البته یو خبره یو سړی وای چې دا هم ته ډیر ښه یو چانس ملاو شي ګناه وکاو توبه به باسو ګناه وکاو توبه به باسو نه نه چې ګناه نه توبه باسي مضبوطه اراده ودی چې بیا به زه ګناه نه کوم او که ته توبه اوسو باسي او قصد دی چې بیا بیا موقع ملاو شي بیا به زه ګناه کوم دا توبه د الله په دربار کې قبول نه نه بلکې علما فرمایي دا شان توبه کول د الله تعالی سره ټوکی دي دا استهزاء بالله دا د الله سره ټوکی دي الله تعالی غلطول کوي او به الله تعالی سخت سخت په قهر کوي سخت په غوسه کوي یا رسول په خبر پوهیږي نو بعضې خلک دی وجنه هغه توبه نه وباسي په توبه سره کوله تعالی سم غفور الرحیم څه عجیب چې بیمار شي بیا ولې ته دا وایي چې خدای پاک مهربانه چې ته خو به مې کی هلته خو به ډاکټرانو پسې ګرځي خو نه خو ډاکټر ګوري او باطنی بیماریانو کې مبتلا یو دا وایي چې خدای پاک غفور رحیم ده د غفور رحیم مطلب دا ده الله یې زما بنده که تا نه ګناه وشوله بیا خفکه ګما خستکه ګما خپل جذبات هغه اوچت لرا زه د زه غفور رحیم ستا توبه قبلون چې په اخلاص سره ما توبه وباسي اخلاص سره ما توبه وباسي زه قبلوم ولیکن خالق په دې پورې کې نستلم په کانه چې الله تعالی غفور رحیم دی کېدای شي د تا په باب باندې غفور رحیم نه د دې طالب په باب غفور رحیم تا ته څه پته ده چې ته ګناه کړې ته غفور رحیم دی تا په باب نو د دې څو وجونه بعض خلک توبې نه وباسي یو دوه واقع واوري د توبې په باب حضرت هغه ورته یا لکه څه دي در سره ویجی دا خو شدید دي دا صادر دی استغفر الله ویسره صادر دی په صادر خلک اغون دی په غاړه باندې چې تا ترخ کې نیول ویجی په دې کې شدید دي وینو شدید خلک په لاس کې نشي تا په صادر کې یو ترخ کې نیول دي ویجی ګرمي دي سوځي می نو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته تخکارا کچم نشي دي هغه بادیل نه خواسته صادر کلاو کو چې شدي لاس کې ونی ولا دومره زیات ګرمي وي چې بوتل لاندې پرې وتل چې لاندې پرې وتل سپینې شدي پول ویدل سپینې شدي بالکل او ګرمي حضرت عمر فاروق ورته وای وینو جوانه ما خو لیدل چې تا د عیسائی له کور نه سلنه کور نه شراب راوېستل اوس دا راته وایا چې دا کیسه څه ده وی جی ما خو ویم څه خبر علاوه نه نه نه ما په سن درته وایم وی چې کله ما ته وکتلې یقیني ما دا غره کونه شراب راوېست او ما چې ته وکتلې نو ما په زړه کې خدای پاک ته ډېر په اخلاص توبه وېستل چې خدای نن مې فرض وکړي او نن مې عزت اوساتې د امیر المؤمنین مخ کې بیا به چېرته شراب ورسکم او بیا مې دلته کې پټ کړل او نو تا ته مې دا خبره کوله چې شدیدي او بیا ګرمي دي ځان مې درنه خلاصول خو لیکن دا غیر توبې اثر داو چې شراب په شیدو باندې بدل کړل او ساړه شراب په ګرم شیدو باندې بدل کړل دا طبي اثر ده نو تاسو چې په خمر او په شراب باندې اثر کوي چې څومره نجس دي څومره مردار فیز ده ها څوک په دنیا کې نار هغه شراب اوس کې په قیامت کې به خدای شراب نه ورکړي څومره بد انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان نجس دي خو توبه دومره اثر پیو چې پاکي شدي وګرځېدلې او ګرمي یو انسان ته توبه واسي کار څومره ګناګاري ان شاء الله العزيز د پاکو شدو په شان به تک سپین کیږي او الله له عشق او له محبت حرارت په فکر راځي یو بل واقعا مو حسن بشیر رحم الله په درس کې به وړي کې نستل د دیوال شاته او له حضرت حسن بشیر رحم الله احادیث په اړه دا کونډه وه او دا نوجوانه د خپل خاوند نه پاتې شول او دې دا وویل چې که زه بل خاوند کوم نو زما د دې بچي څومره دنیا ده او بل خاوند ته لاړ شي د هغې زمن چې ما نه پیدا شي هغه به چرچو مزې ورباندې کوي حالانکه دا زما د دې بچي دنیا ده نو دی فیصله دا وکړه چې زه خاون نه کوم اگر که نو جوان و او حدیث مبارک ته پیغمبر اسلام د یو نو جوان کونډه چې د خپل اولاد تربیت لپاره بل خاون انکی هر ساعت هر سکند دې ته خدای اجر د مجاهد او د غازی ورکړي څومره ژوندۍ چی سره چې جهاد ته خو دله بلار شي اته ځله بلار شي شل ځله بلار شي او د دې دومره فضیلت ته چې د یو د بچی د تربیت لپاره چې دا ضایع نشي اخاون پر خپل خواهشات باندې خپل کې حدیث مبارک تر رسول الله مبارک ته دې ته خدای پاک اجر په هر سکند باندې د مجاهد او د غازی ورکې کوم مجاهد او غازی ته چې میدان جهاد کې کوم اجر ورکې نه دی ویل چې بس دا د بچی تربیت کو نه بچی تربیت کولو خو بچی سره پیسې ډیری دي او د نوجوانانو سره چې پیسې ډیری او د پلار ډبم نه وي د الله رحم کوي نو دا بچی لو پرس لوچک شو شرابي او دې برا وصل حسن بصری ته چې والله غو نه شافو کې چې دا توبه وباسي بچی دا وای بچی دا ځول خو ما نو خو ما خپل تعالی به عالم جوړ شي او متقی انسان به نه جوړ شي که دا ځول د ژوندۍ تا علماء غوښتلې ما چې ته بل خاوند کړو ما ټول ځواني په تا باندې قربان کړل او بچی کې اثر نه راځي حسن بصری رحم الله به کور ته تراوس بچی به ماس درې کونډي بچی به ماس او چې بیمار شو اخیر دومره بیمار شو چې په کټ پرې ووت دا مور ورته چې بچیا اوس خو توبه وباسه او اخلاص سره توبه وباس دا ورته بالکل مور زه په اخلاص سره توبه وباسم حضرت حسن بصری را راوله چې ما توبه چل راوخی دا وړي پمنډ منډه لاړل او حسن بصری رحم الله کورته دروازه ورته وټه کول هغه قیلوله کول د ګرمي وې څوک ته دیو ته ځغه عجوز بډې من چاته دس پکینم لغونه راشه زما بچي بیمار ده توبه وباسي لګي توبه چل ورته خې اسنه بشیر مولا ورته وي شل زله خو تاسو بوت لما هغه کې اصلاح نه راځي زه دې کور ته بوتم دی دې مال راوستل توبه نه وباسه چې تا غلطي ابړي ډیره خفنه په لار روان نه زاړي چې خدای زما د یزوی سره بس چک کیږي دا خو توبه مو نه باسي الله را بس چک کیږي حسن بصری نه ولا راځي رحمه الله کور ته راغله بچی ته وایي بچی حسن بصری خو نه راځي نو بچی ورته وی خټیک حسن بصری چې نه راځي زه یو څه وصیت درته کوم یو وصیت دا چې دا ستاسو تکرې نه کله چې زه مړ شم دا تاول ټکری چې په سر کې ده دا ما په غاړه کې واچوه او د دې بصرې په ښار کې مې ګرځوه او په دې ګلوی کې مې سکوه چې دې نوجوالانو ته پته ولګيږي چې څوک د الله او د الله د رسول مخالفت کوي هغه دې جزا حقدار یو دومره خبره دا ده چې ما ته به جنازې ته څوک هم نه راولي او ما به د مسلمانانو قبرستان کې نه خخه ما ته یو کند او کنه په هغه کې مې واچوه ما ګناګار باندې مسلمانانو له تکلیف مو چې د خلکو ته عبرت حاصل شي چې څوک هم د الله او د الله رسول مخالفت کوي هغه د جزاء مستحق په دې وخت کې د نوجوان روح اوتل وفات شو او مور یې کټ ته ناسته ده زاړي وای الله دا زما بچی نه اوس ما سره به څوک نه کوي په ځوان باندې هم زه دردمنه غمجنه او چې عثمان له اوس په دې څه چل وکړم په دې وخت کې دروازه وټکېدله دا په منډه منډه وایي من انت څوک تل انا حسن هغه دروازه کولاو کې څنګه راغله به بس پرې رستا به چې جنازه بم زکو او کفن او غسل دا ټول تنظیم به زور تکو به ته خو نه راتلې حسن ولی به زه ویده شوم زه تا نه بعد الله جل جلاله ما خوب کې وکتلو او ما ته ویل اے حسن عالمي ته زما یو دوست دی او زما دوست د جنازې او دغه د غسل او تکفین انکار کوي په منډه لاړ زه را پاتې د منډه منډه راغلم دی الله غ حکم د تعمیل د پاره استاد چې تربیت پس کوم زه به خخوم تدفین او تجهیز ټول مسله به زحل کوم علماء لیکي چې د هغه د توبې دومره اثر چې هغه په اخلاص سره توبه وایستله الله جل د لا مکان سره وسرت حکم کوي چې زما دوست زما ولي ولاله په شکنټونه کې ولي ولاله او حسن بصری غوني شخصیت الله اکبر هغه ورته راځي د هغه جنازه او د هغه غسل او تکفین او تجهیز تنظیم کوي د توبه اهتمام پکار د ګناهونو موږ تاسو توبه او باسو کومه طریقې کار ده الله دې ما سم د عمل کو توفیق راکړي تاسو له هم